ځکه الله په خپل فرمایا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تعدوا نعمت الله لا تحصوها شمار نه نشي خدای باوجود دا غي غټ اجناس سری هغه دوی یو هغه نعم دي چې هغه ته ویل کېږي نعم دنیویه یو هغه نعم دي چې هغه ته ویل کېږي نعم دنیویه او یو هغه نعم دي چې هغه ته ویل کېږي نعم اخرویه یو نعم دنیوی لري یو نعم اخروی لري خو نعم دنیوی بیا په دوه قسمه دي یو هغه نعم دي چې نعم دنیویه کسبیه ورته وایي یو هغه نعم نعم دنیوی لري چې هغه ته نعم دنیوی وهبیه وایي او په خلاف د آخرت نه د آخرت هغه ټول وهبي دي اگر که په نتیجه د کسبی کې راغلي نعمتونه ځکه تا بدل ته کسب کړي نو الله بل ته نعمت درکړي خو بنیادی حواله سره هغه غیر کسبی دي والصراط الذين يا الله من تلارو خلار دا خلکو چې تا په نعمت کړل نو مراد د نعمت نه هغه نعمت ته چې کوم دنیوي نعمتونه دي خو چې د آخرت لپاره ذریعہ جوړ شي او یا چې نه مراد آخر د آخرت ټول ځکه هغه خطور وهبي دي کنه او د دنیا هغه نعم چې هغه د آخرت لپاره ذریعہ او وسیله جوړ شي نو د هغه لپاره د غختنې حکم دی چې تاسو دغه وواړو د دنیا هغه چې د آخرت ذریعہ او د آخرت هغه تو دا منحصر دی په دوه جنسانو کې یو دنیوي دی او یو پکې تاسو شی دی هغه اخروی دی یو دنیوي دی او بل پکې تا اخروی دی او چې کم اول دی هغه بیا په دوه قسم دی یو موهوبی دی چې الله هبه کړی یعنی دخل پکې نه وي د کسب د عبد د پاره یو پکې کسبی دی هغه دې ته وای چې د عبد د کسب د پاره مور کې څه شي دخل نو اول نه پسو قسمه شو دنیوي او اخروی دنیوي بیا پسو قسمه لري دوا یو موهوبی دی او بل څه شي کسبی خو موهوبی بیا په خپل کور کې په دوا قسمه دي دا بیا په دوا قسمه دي یو روحاني دی چې دغه تعلق د روح سره لکه نفخه د روح فيه پدکه او د کرانګي و اشراقه بلا او اشراق د دې روح بل عقل په چا سره اشراق بیا د روح په چا سره راځي په عقل سره چې عقل پکې نو روح به روخانه کی او کدا پکې نو روح خو په ډېری چیزونو کې هغه روخانه کولې نشي وما يتبعه هغه چې په دې پسې کېږي من القوا د نورو قوتونو نه لکه فهم شو فکر شو او نطق او نطق شو اوس مولانا لنډه خبره دار چې دلته کې مسله را لده عقل او تاسو ته معلومه خبره ده ده چې عقل قوت معدت للنفس لادراک الكليات یا د څه وای چې عقل څه ته وای قوت للنفس بها تستعد للعلوم والادراکات عقل هغه قوت ته د نفس لپاره چې په سبب د دې استعداد راځي په نفس کې د چا د علوم او د ادراکاتو صلاحیت او استعداد پکې راځي نو دې ته ویل کېږي څه شی عقل خو چا کې چې الله تعالی د عقل ودیات کړي نو درې چیزونه رستو بیا راځي هغه پسې چا کې چې د عقل ودیات شي نو څو چیزونه ورپسې راځي یو ادراک الکلیات یو ادراک او زم هغه ترتیب په معلوماتو کې د پاره د حصول د مجهولاتو او دریم شی راځي دریم شی دریم شی فهم د هغه شی فهم ما ادى الیه الفکر من العلم فهم د هغه شی چې هغه فکر کم طرف ته وړي علم طرف ته وړي نو دا درې چیزونه د عقل نرستو راځي اول کم شی راځي د عقل نرستو د عقل په توابع او کسی شی دی ادراک الکلیات نو دا غینه تعبیر د پوک په نطق سره دا غیر تعبیر 50 سره وکم او د دویم ترتیب چې توسل پیو شي مجهولات مجهولات ته دا غیر تعبیر 50 سره وکم 50 سره وکم او درم فهم دا غشي چې ادایګي کوي الیه هغه شی ته فکر من العلم د علم نه چې سره د فکر نه رسو علم حاصل کی دا غیر تعبیر 50 سره وکړه نو دې ټول چیزونو ته دا درې واړه راځي د عقل نه رسته خو دا درې واړه کسبي چیزونه دي دا ادراک الکلیات او دا بل او دا بل دا درې واړه څه شی دي دا کسبي او د عقل په نتیجه کې او د عقل په توابع کې درې چیزونه نورم راځي چې هغه ته ویل کېږي وهبي هغه ته ویل کېږي وهبي چیزونه ته ویل کېږي یو ګوره سرعت انتقال دی د مبادیو نه مطالب وتا سرعت انتقال له د مبادیو نه چاته مطالب وتا د دین دی تعبیر کړل په فهم سره د دین تعبیر کړل په چا سره په فهم سره او یو بل شی یو بل شی اغا راضی چې هغه بل شي نه تعبیر کیږي 50 سره یعنی سړی فکر وکړي که نه فکر او د فکر نه وروسته علم راشي نو دا فکر کول خو کسبي شی دی خو هغه علم چې راځي ورسره نه شي شی دی ورسره هغه علم چې راځي نه هغه شي شی دی وهبي د دې نه دي تعبیر کړل په چا سره په فکر سره ها او درایم شی دا څه دی درایم شی چې هغه تعبیر سره وکړي اظهار ما فی ضمیر چې سړی کوي اظهار ما فی ضمیر نو دغه شی وهبي دی دغه شی څه شی دی وهبي دی چې سړی څه شی وکي هغه اظهار ما فی الضمیر تعبیر عما فی نفسه د دین دی تعبیر او کپچا سره په د دین دی تعبیر 50 سره او کپنو تو سره نو ګوره مولانا حاصل د کلام دار ما ته ګوره هلال اصل کې فکر قوت للنفس تستعد بها للعلوم والادراکات خود دې عقل پسې څو چیزونه راځي شپږ درې پکې کسبی دي او درې پکې تسی شری وهبی دي کسبی کم دی ادراک الکلیات راځي بیا عقل چې الله چا تور کړی دی ادراک الکلیات ول جزئیات کوي دمت دې ترتیب کوي په معلوماتو کې له تحصیل المجهولات او درې کم کار کوي هغه فکر نرسته د دې شي حاصلې علم نو ګوره د دې اول نه تعبیر د کړل په نطق سره د دویم نه تعبیر کړل په فکر سره د دریم نه تعبیر کړل په فهم سره او درې چیزونه وهبیم دي یو سرعت انتقال کې د چانه چاته راشي د مبانی او مطالب تر راشي دا تاسو سلزله ویل کې حد ستوي نو دا شی څه شی دی بیا تصویره کې وهبي وهبي او دویم شی هغه دویم هغه چې سړی فکر وکړي کنه ګوره لانه متغیر وکل متغیر حادث نو په خپل علم په دې راځي چې العالم نو د فکر نه دین رستو چې کم علم حاصلېږي دا علم بیا چې شری کسبی نه دا واجب دی دا اول کسبی او دا رستو خبره بیا چې شری واجب او درم دا چې ته تعبیر ما په نفسي کې اندام چې شری نو د دې نه تعبیر د کړل په نو تخسره د اخر نه تعبیر 50 سره کړل په نو تخسره نو ګوره نعمتونه د الله تعالی ډیر دي کې ډیر نه دي او په دې ډیرو نعمتونو کې دوه غټ غټ جنسونه دي یو دنیوي او بل اخروی او دنیوي بیا په څو قسمه لري بدوا یو موهوبي بل کسبي موهوبي دي ته وایي چې پای کې کسب د عقد لپاره دخل نه او وهبي دي ته وایي کسبي دي ته وایي چې دخل ورکی نو دې د اول نه کم ذکر کړي وای موهوبي بیا په خپل کور کې په څو قسمه لري دی وای په دوا یو روحاني دي یو سری لکه نفقه د روح په دکې او اشراق د روح په عقل هغه چې د پسې کېږي د قوتونو نورو نه لکه دا د اتباع دي لکه فهم فکر نطق دا درې واړه یو ځل لکه ستا فکر ما تعبیر کړ د امور کسبیه او نه ایو ځل د امور وحیه و جسمانی یو نسل جسمانی دي ته جسمانی مثال کې تخلیق البدن الله بدن پیدا کړل او هغه قوتونه پیدا کړل چې حال دی په بدن کې او هغه هيئت پیدا کړل چې عارضي کې د بدن ته هغه کوم چیزونه د صحت ته او کمال د اعضاء دي اول کسبی او یو څه شعر کسبی نو موهوبی په څو قسمه شو په دوا روحاني جسمانی او کسبی د دې مثال به څنګه لکه تزکیه د نفس ان الرضائل درازایلنا او د دې هغه تحلی بل اخلاق په اخلاق او ملکات فاضله او په عمدو اخلاق باندې وتزین البدن او دا قرنګي تزین د بدن بالحیات المطبوعه فاغه حیات مطبوعه سره ښکلا چې په کوم شی باندې کیږي دا حیات مطبوعه دا غین عبارت ده او حلای مستحسنه دا جمع ده حلیتن دا دا په معنا د حلیت الرجل یعنی صفته یعنی هغه صفاتونو چې مستحسن دي او حصول د جاه چې منصب دی ول مال او مال نو دا ټول څه شی دي دا کسبی دي کنه مړه دا څه شی دي وثانی او نعم اخرویه هغه دار چې الله بخنو کی هغه چې څنګه زیاتې شی ويرضى عنه د دنه څه شي راضي شي ويبوء في اعلى عليين او زي ورته ورکه په اعلى د عليين کې د عليين د عليتون جمع ده اعلى د عليين په عليين د علتي علتون جمع ده اوچتو زینو ته چې په دې کې ولا زي ورکی نو دا اخرویم په دوه قسم شو یو روحاني دی ويرضى کې ورته اشاره ويرضى کې ورته څه شو او یو پکې تسي شعري هغه د کسبيري د دې جمع د عابدین په معنا د مدت الزمانیات ډیر وختونه تیر کی دای مقصد دا ملائکه مقربین سره وی همیشه تل تر تل تل تر تل لند خبره دار چې تل تر نو لند خبره دار چې نه هم په څو قسمه لري په دوا یو دنیوي دی او بل اخروی دنیوي په دوا قسمه لري یو وهبي دی او بل کسبي هغه وهبي په دوا قسمه لري یو نه فیروحه هغه دروس تر تعلق ساتي یو د جسم تر تعلق ساتي اکم چې کسبی دی نو دا غي تذکرہ مو کړه کنه چې هغه تس... کسبی هغه ته ویل کېږي چاہے کې د کسب د عبادت لپاره دخل لکه سره ځان په خپل اخلاق باندې مشرف کړي حصول د جاه کې حصول د مال کې دا غن په زیورات باندې ځان ارسته کړي نو دا ټول څه شي دا کسبی ایو اخروی دی اخروی دا چې د الله بخنه او کې هغه چې دنه زیاتې شي د مدار چې رضا شي تینا او دیو تور کې شي په اعلی د الین کې سره د ملائکه مقربین نه مدت زمانیت یعنی ټول عمر هم داغه سره وی بیا والمراد هو القسم الاخير ما په آغاز کې ویلو چې د یو دنیوي دی بل اخروی دی مراد دلته کې د دینه اغه نعام دنیوي لري چې د آخرت لپاره ذرایع او یا اطول د آخرت ټول ته مراد دي والمراد مراد قسم اخیر دی او بلاغه چې وسیله الی نیله رسیدلو د دې ته من القسم الاخر د قسم اخر نه اے قسم اخر یعنی اخرت والا او هغه چې دنیا کې د اخرت ته حصول د پارسي ذرایا ارچ ما عدان ذالک دی په دې کې شریک دی مؤمن او کافر دواړه مؤمن او کافر دواړه پای کې شریک شریک غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه لار د مغضوب علیهم او نه لار د ضالین بدلا من الذین یو احتمال دا چې دا بدل له دویم احتمال دا چې دا صفت دی یو احتمال دا چې دا بدل له او دویم احتمال دا چې دا څه شی دی دا صفت دی نو کدا چرته بدل شي دا چرته څه شي شي بدل شي نو مبدل عنه سوک دی نو مبدل عنه الذين انعمت عليهم دی نو جن صراط المستقيم سم الله را تو خیر صراط الذين لا دا خلق چې دا به نعمت کړل اخلق سوک دی غیر المغضوب عليهم ولا الضالين نو دا غیر مغضوب علیهم ولا الضالین دا الذین انعمت علیهم نسی شعر بدل خو بدل چې کله مطلقاً ذکر شنو مراد ته بدل کلی که بدل کل نه مراد دې نه بدل کلی کنه او بدل کل دې ته چې بدل د مبدل عنه په مابین کې اتحاد بحسب الذات والمصداق اتحاد بحسب الذات ولا مصداق اتحاد د دې او د هغه په مابین کې بیا دلته کې سوال وارد دی چې دلته خو اتحاد نشته ځکه غیر المغضوب علیهم دلته خلق مراد دي دا پکې ذکر کنه و ذات بدل شو چانه د ذات نه نو اتحاد مستاق من کل لجوء اتحاد بحسب الذات من کل لجوء را او صفت له یا صفت غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د صراط الذین دا غیر پارتی شی دی صفت یا دا صفت ذکر خبره د مقام کې چې صفات په درې قسمه یو ته ویل کېږي صفت مبینه یو ته ویل کېږي صفت مقیده او یو ته ویل کېږي صفت مادحه یو هغه صفتی چې هغه مقید او څه شي مخزده زید نه تاجر هغه زید چې تاجر دی نو په زید کې اشتراک لفظین کې دي چې تاجر ته کې چلا غنو ډېر څه نه خایست دي ته وي وصف مخصصه ادرې نو وصف مادحه وصف مادحه کې صرف مدح د موصوف مقصودی قتل هذا امور او خرمه قتل هذا چاره نو مر امور او خرمه د دې لحاظ لحاظ پکې ته نه نو دی یاد د ما قبل لپاره شعر صفات په مابین د نعمت مطلقه کې چې نعمت ته ایمان دی اپ مابین د نعمت ته سالم من الغضب او الضلال کې یا یوم لا ماړه یا یا صفته مقیده لري نو صفته مقیده به اله شي چې هغه ما قبل ته شي شي هغه ما قبل دواړو ته شامل شي کنه هغه ما قبل چاته شامل شي دا هغه ما قبل به اله دواړو ته شامل شي یو الذین انعمت علیهم الذین ان ای الذین انعمت خلق کتاب نعمت کله خو په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت کم لري ایمان نو انعمت علیهم کې علم په ایمان امر راغی او زم دار چې موصوف ته دا غیر المغضوب علیهم دا څه شری صفات د سړي علم هم په چا باندې په صفات نو دا ما قبل شامل له دواړو ته چاتم شامل له ایمان ته او چاتم شامل له ایمان تم شامل نه ها او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین تم څه شعر شامل نه او تا چې رسو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وینو دا صفت مقیده شو دا کوم صفت شو دا اول مقید شو په قید د دین سره او دوه ته شاملو او دې کې د یو تذکرہ شو لکه زید نو تاجر کې څنګه کاټي مو شي په کنه ایا مقیده ر علا په دې معنی چې دی جمع کړل په مابین د نعمت مطلقه کې انعام ته الله وکنه دایره بسم الله مخ کې پکاري او هغه نعمت ته ایمان دی اپ مابین د نعمت ته سلامت من الغضب والضلال کې ولی ځکه چې یو سړی چې موصوف ذکر کوي خود ځنه وړاندې به علم بچا باندې وی کنه په صفات باندې وی نو دلته په سلام علم دی چې نام ته مراد د سلې نه مطلق انعام نه نعمت ایمانی او ځکه چې مطلق چې کله ذکر شي نو خلک تنه فرد کامل اخلي هغه ایمان دی لوی مرتبه ده د نعمت لوی فرد ایمان دی او رستو صفت ذکر دی نو په دې صفت په هم د وړاندې نه ویلې صفت کم یو دی غیر المغضوب علیهم چې هغه سلامت من الغضب والضلال نو دا کوم صفات شو بیا مقیده مخصصه